مخکې صورت سره صورت توبه ده ها صورت توبه چې ده دا مدنی صورت ده او دا په مدینه منوره کې اخیری نازل شوی صورت ده په نمونو کې د دې صورت دا بیا د متکثرات الاسماء صورتونو نه ما تاسو ته ویلو بعض صورتونه هغه چې هغه یو نومي بعض صورتونه هغه چې هغه ګڼ نومي د دې صورت ډیر نمونه دي توبه ده صحیح شو کنه سوره البراءه دی دار دین نمونه دی خدا دمر نمونه دی سوره راغلی دی د دې ټول نمونه توبه خو توبه الله تعالی طرف ته ترغیب ورکړي په فإن تابوا وأقاموا الصلاة او براءت ځکه وایي د کافران نبی زاری ده او منقشه او مقشقشه او منفره ده چې کوم تیر چې منقشه خو پکې نه مقشقشه او منفره دي کې نفرت د کفارو د دوستۍ نه پرېږدي او مبعثرا او دغه شانتي فاضحه او بحوث دا نمونه ذکر راغلي په دې کې د منافقانو دا سه رازونه راو باسي کنه چې منافقان بيخي بربندای خو شو کنه نو تا ته بیا په ځان باندې باندې شک شي ښا په ځان باندې شک شي او مولوی سه بو کنه په یو علاقې کې دا درس کوو او دا دغه ویل کنه سورت توبه ویل یو زمیدار سړی په دغه راوسته جرګه راوسته وی دا پنځم اورز د مولوی سه ما یادې خو حالان کې هغه د الله بنده له خطا نه یادو ما وی دا ته روزانه زما دا خبرې کې هو ته تا کې وته منافقانو صفات دا دا صورت په مسورت توبه وې ما اسوت توبه کې رسل منافقانو صفات په دویه مې سکه بیا راځي ان شاء الله تعالی ته تاسو وی نه خو زر زر په لکه تیری مو چې اوس نا وخت نه دا په صورتونو ټول استیر رواني نو د دې صورت دغه وجه ته دغه نمونه ویل کیږي چې دا بحث کوي راکني خاله دا حالات را بر سره کوي صورت چې ده دې صورت د مخ کی صورت سره یار ربط څه دی ربط وای د مخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان د چاو د غزا د بدرو نو په دې کې ته اوس غزاګانې کوونو په مخکینی صورت کې احوال د بعض کافر او بعض احوال بیان کړل نو په دې کې ته دې ادمره بد خلق ته نو براءتن بیزاری ته وکبا او ته وځي تعلقات کړ صحیح شو په مخکینی صورت کې او دغه مخکې حالات آداب د تقسیم د غنیمت څخه ذکر کړل نو په دې صورت کې ته آداب د قتال ذکر صحیح شو په مخکینی صورت کې درته د کفار او بدی بیانول نه په دې کې ته منافقانو بیانې دا د صورت ربط ته دعوت صورت یا رسدا دعوت صورت لنډه د القتال فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې جنگ کول ښا او دا دعوه په صورت کې راځي پسو داینو کې شپږو داینو کې کله بقاتلوهم سر راشي کله بقاتل الذين لا يؤمنون بالاخره کې راشي کله جاهد الكفار سر راشي دا بشپک پیری دا دعوت تکراریږي په مختلفو تعبیراتو سره دا رنګ په صورت کې د توحید مطلب هم وسر راځي رد شرک فی العلم رد شرک فی العبادت رد شرک فی التصرف رد شرک فی الطاعت دا به سره هم کوي په دې صورت کې خبر راځي چې یو به مرتبه دی او یاد خدا دا چې اوس نه کیږي دغه شان ته دا صورت بسی دا به صورت هغه دعوه ثابتې په دې طرف باندې د صورت با پدا لطائف د صورت کې بدای په لطائف د صورت کې چې نمونه د الله تعالی په دې کې دیار دي سودی دیار دي نمونه دي دغه شان چې د توحید د اثبات لپاره جملې په کې دیار دي دغه رنګ په دې صورت کې با د اهل د مشرکانو د جنگ لپاره دیار دي سودی ذکر کیږي د کافران د اهل کتابو د جنگ يهوديانو نه سره د جنگ لپاره با زیار رسو دي ذکر کړي ته په دای لطائف دي دا د صورت غلطی فلا دغه رنګي صورت چې کوم دین با مشتمل په دوو برخو باندې تاسو برخو په دوو اوله برخه با د دې ځای نه واخلي ک الله تعالی ته منظور وا نو د و دیر شم نمبر آیات پوری دا به اوله برخه صحیح شو دویمه برخه با د اته دیر شم آیات نواله د صورت تر اخره پوری وای صحیح شو په اوله برخه کې دوه بابونه دي او په اخره برخه کې دوه بابونه دي ټول څو څو باب شو څلور باب شو ها په اول کې چې کوم دوه بابونه دي نو اولنې باب د دې اول سر نواخره تر اتويشتم آیات پورې دا اولنې باب دی ښا په دې اولنې باب کې بسې په دې اولنې باب کې خو په سر کې براءت دي کافر صحیح شو اعلان براءت پی اعلان جنگ دی او بیا به د اغه نه پس د مشرکانو تا ته سو قسمه ذکر کړي د مشرکانو درې قسمونه بل ته ذکر سو قسمه درې قسمونه ورته ذکر کړي یو قسم سره به جنگ کې دوه سره به نه کی بیا به د اغه نه پس دا خبر راشي چې ښا مونږ چې د کافرو سره جنگ کوو دوی کو خدا کارون دي نو هغه ته وای موانع د جنگ سو ته وای موانع د جنگ چې د جنگ په لار کې تا ته کم رکاوټونه راځي تا سوا یې ردی کې خدا حکار دی نو اول به یو مانع درته لري چې دا بے فائدې خبره دا څه خبره پکې دا پرېږده دا دغه نشته جنگ په لار کې رکاوټ نه وي دا غي نه پس بیا دیار لس وجه ذکر کې د چا د کفارو د جنگ نو دا غي نه پس پرته بیا امر وکي چې خاص کله داسې شوا سوار لسم آیات کې وته امر وکي چې جنگ کوا نو بیا ورته د جنگ شپږ فائدې ذکر کې نو چې هغه ذکر کی نو دا غي نه پس تر طبيعت دوی مانع د پکی چې بلکې دا پلار کې رکاوټ نه دی چې تو وا چې کار مشرکان جمعهونه جوړي لہذا موږ به سره جنگ نکو بیا به چیرې مشرکان جهاجان توبه ور کوي دا د جنگ پلار کې رکاوټ ته وای دام نه دی نو سلورم به بیا خیری په درويشتم آیات کې بدا راشي چې وای به چې مشرکان سره یې موږ جنگ ځکه نه کوو خپل پلاران رونه مودي پکې قوم قومي خلکو سره جنگ کو خپل خلکو سره جنگ کو نو هغه څلورم معنی بل دي چې دام په لار کې رکاوټ نه دی بیا دا غینه پس با دو زجرونه یو کتابیان ته ایو مشرکان ته په میاشتو کې د میاشتو د شمار په باره کې بدوی سکی نقصان چې کم کوي هغه برته بیا التویم ښا نور خلاصې دغه شوا یو یو برته لګوم ان شاء الله تعالی براءت من الله ورسوله د دې صورت په سر کې بسم الله نشته دا ولې نشته نو د دې وجه کوی دا و چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله دا صورت لیکلو په دې ځای کې کې خودو نو په دې شک کې چې یاره اوس دا صورت د صورت انفال حصہ ده او کنه ده ځکه چې دا صورتونه چې کم روان دي نو دې ته تیوال مفصل وای د دې اقل صورت چې ویني هغه سره آیات وي سو آیات وي سل آیات وي او په دې کې چې ته وګورې نو دا خو پنځاو یا آیات دي د صورت انفال نو دوی ویل چې یاره دا لکه چې د دې صورت توبه لکه چې سورۃ انفال برخه نو د دیو جن وی بسم الله اونې خو لیکن سیوتی وای چې دی خود دی وجنه بسم الله او نبی کله خو پاغه ټیم کې دوی خبر نو نور صحابه ته بیا ردی معلوماتو چې د دې صورت په سر کې بسم الله نازله شوی هم نه عجیب الله تعالی ان نظام دی کنه چې صحابه او نبی کله خو نازله شوی هم د دې صورت په سر کې نه و اول نه نازله ځکه چې دا صورت راغله د براءت او د جنگ اعلان دی نو چې کله به دوی معاهده ماتول او د جنگ اعلان به کولو نو د کفار او د هغه علاقې د عربو طریقه دا و چې هغه بیا په خط کې بسم الله په سر کې نه لیکل چې ته به جنگ خط لیکل کنه به په سر کې نه لیکل نو په دې وجه باندې د دې صورت په سر کې بسم الله نشته او نه به وای ښا ٹھیک شو او هغه نورې قصې چې دلته کې خیال مو کړی په بعض قران شریفونو کې لیکلي اعوذ بالله من غضب الجبار او فلانه فلانه دا دعا سره ځان نه جوړ کړی دا دغه پکې نشته رې خدا دې دا کې بنه وای ٹھیک شو دا دغه د وکړ ته کې بل دا صورت به بغیر د بسم الله نه شروع کیږي براءتن براءتن نکرا دا د بیزاری دا اعلان د بیزاری دی من الله د طرف د الله نه اے دا صورت پاتم کال د هجرت باندې کله فتح او سراغی نه رست نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم فتح کړي وا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه حج روان کو دغه په نگرانی کې قافله روانه کړه مشرکان په دغه کال باندې لاله دغه نه نو منشي د سجنا د مسجد حرام نه د حج نه نو منشي غیب امرات الحج کو مسلمانانو بم حج کو مسلمانان چې حج لتل دا آیاتونه چې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه حضرت علی سے تورکل وی تور شاه دا آیاتونه تکي واوروا علی سے روان شو پلار کې ابوبکر صدیق سے اعلان وکړو او ابوبکر صدیق سے بتوي په خیر را لې کوی شي امیر په هیڅ کړه مامور په هیڅ هغه دا مامور په هیڅ باندې وی خطای درغلی روان شو کامیر جمیر دکو نو هغه چې زې چیزو هغه لاړو وسره ابو هريره ته تم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ته به سره مدد کی علی رضی الله عنه سره علی رضی الله عنه دې چې دا آیاتونه به تاسو کې دا بتل ولی ته کفار ته یو یو خیمه ته ورتلو هغه ابو هريره ته وای مون به یو یو خیمه ته ورتلو دا اعلان به مرتقول خو مشرک التحج کې کوم خیمه لګې دي مشرکین وتا د حج د غټ اختر په ورځ باندې علی رضی الله عنه باندې دا اعلان زکاو کړو چې هغه خپل نو عربو کې طریقې کار دا چې چا سره معاهده ماتوله نو خپل سره به نه غلو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ترسیو په دی وجه باندې شیعاګان وایي دینه معلومه چې علی رضی الله عنه افضل مونږ وایي نه دا خبره خو ځان ته علی رضی الله عنه افضل دی خدای ابوبکر صدیق څخه افضل نه دی ابوبکر صدیق څخه افضل دی ولی زکه چې په امامتۍ د ابو بکر صدیق صاحب کې علی رضی الله عنه سو کړو حج کړو ها حج ټول داغه په امامتۍ کې وکړو منځونه ټول هغه پسې کول نو دا غده ها براءتن نو لوی براءت دے لوی اعلان دے بیزاری دے من اللہ دے طرف دے اللہ نا ورسوله دے طرف دے رسول دے اللہ نا الى الذین کسان تا آحتم چی تاسو سر معاہدہ کردے دا من المشرکین دے مشرکانونا نو دوی بدل دا آیاتونه وی او هر خیمه ته به درېدل چې آینده کال ته مشرک سره حج ته ناراضي بس بند خو شوي نه برازي فسیحو نو ګرځي فل ارض پزمکه کې اربعه اشهر سلور میاشتې سلور میاشتې به تاسو ته مهلت دی ګرځي سلور میاشتې کومې وي هغه دغه شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا سلور میاشتې وي هغه شوال کې د آیتونو نازل شوی خو بیا چې کله اعلان کړي بیا لږ وخت پاتې بیا یو میاش 500 ورځې بیا پاتې وي شرکت چې په لسم د دغه باندې اعلان وشو د ذل حج باندې اعلانونه کیدل او په شل ورځې هغه شوي او میاش محرم شو نو دغه 500 ورځې جوړیږي فسیحو فی الارض نو ګرځي په ما کې سیاحت تل کول بغیر دغه مقصد نه تجارت وغیرہ نه چې تګړوي 14 شهور سلور میاشتې واعلموا پوشی انکم یقینا تاسو چی غیر معجز الله نه یی کمزوری کوونکی الله تعالی لرا نشی بچ کې دې دا الله نه مطلب دا دی وان الله مخذل کافرین او یقینا الله تعالی رسوا کوونکی د کافر دی کافران با الله تعالی رسوا کی واذان من الله اوس دبراءه من الله چوشو نو دا اعلان بکل کیږي نو د دې اعلان وخت ورته خیدا راغی تفسیر دی و اذان من الله او اعلان دې له طرفه د الله نه و رسوله له طرفه د رسول الله نه ال الناس خلقتا یوم الحج الاکبر فورز د لوی حج باندې لوی حج څه دی حج دی دغه چې کوم دغه حج دی ها دغه ته حج اکبر وای زموږ پښتانه وای وای چې د جمعې فورز باندې حج راشي نه غي ته حج اکبر وای نو دا حج اکبر نه دی حج حج اصغر عمره دا او حج چې دا حج اکبر دی بس دا دی ان الله بری من المشرکین ورسوله څنګه اعلان بکیږي دا وای چې ان الله یقینا الله تعالی بری ان بیزار دی من المشرکین د مشرکان نه ورسوله رسول د الله تعالی بیزار دی الله او دا رسول د مشرکان نه بیزار دی او موحده ماته دا فان تبتم کتا سو توبه او باسره د کفر او د شرک نه فهو خیر لکم نو دا بهتر وی تاسو لپاره و ان تولیتم او کتا سو مخ واړولو د د اسلام د قبلولنا فعلموا پوشی انکم یقینا تاسو چی غیر معجز الله نه کمزوری کون کې الله لرا وبشر الذین کفروا او زیر ور کا کسان د کافران دی بعذاب الیم د عذاب دردون کی چې عذاب بدر باندې راشي الله بم تبا کی بس کیدا کفر فریق دی اوس دا اعلان چې وشو دا یو قسم خلق وو مشرکین ناقضین د عهد چې چا وعده ماته کړی و هغه ته خو اعلان وی چې بس نور هم نه پرېږدو او جنگ به د سره اوس بل ډله اوس ذکر کوي چې هغه سره معاهده برقرار وي الا الذين عاهدتم من المشرکین مگر هغه کسان عاهدتم چې تاسو سره وعده کړی و من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا بیا کمی نه دې کړه تاسو سره په دې شروط د معاهده کې شيئا هیڅ کمی کمی هیڅ نه دې کړه ولم يظاهروا عليكم او مدد نه دې کړه تاسو خلاف احدن د هیڅ نو فاتموا اليهم پورا کوي غوي سره عهدهم وعده خپل الى مدتهم تر وقت خپل پوري ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی خوخي المتقين اغزان بچ کوونکی د غدر نه چې څوک د غدر نه ځان بچ کی په معاهده کې الله دا غي سره مینه کوي فاذن سلق الاشهر الحرم اوس ورته وی چې ښا دا تلور میاشت چې کله ختم شي د محترمي د حرمت میاشت خو په دې کې دا ټول د حرمت نه دي ذوالقعده ذوالحجه محرم حرمت دي او شوال پکې د حرمت نو خدا سره اطلاق دغه تقریبا نشو چې په کومه طریقه وی ټول لارې ورته اختیار کړي چې کافر دغه شي تنگ شي او وجل شي فان تابو کچرته توبه او باطلا واقام الصلاه او پابندی د مونږ وکړه واتو الزکات او زکات ورکړو نو فخلوا سبيلهم بیا لار خوشی کوي پرې کې بیا دې ګرځي صحیح شو ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی وان احد من المشرکین استجارک اوس د توي چې خا دریم قسم کا مشرکه یو مشرک خو واده ما ته کړی دا یا نه و سره مواده سره د سره ونه یو قسم مشرک هغه چې هغه څه کړی دی هغه د سره مواده کړو په مواده ټینګ ولاړ دی هغه سره خپل وخت ورسوا یو قسم مشرک داسم دی چې هغه راشي تا نه پناه غواړي وای زه دارالاسلام ته درځم تجارت لا بل سلا راضی نو راضی شي و ان احد من المشرکین کچرته یو تند مشرکانو نه لته د پناه وکي قاعده پکې ویلې دا ازمار علی شریکه التفسیر استج ان استجارک احد من المشرکین استجارک جامع خلوص ویلې اوس به تیادی و ان حدن کشر تیوتن من المشرکین د مشرکاننا استجارک پنای غختستان امن غختو فاجره پناو امن ورته ورکا حتا یسمع کلام الله حتا چې واوري کلام د الله قران واوري ها د قران د اوریدو پورې ورته تصور کا امن ورکا علما وای دا امن چې ورکه دا به تر کاله پوری تر کاله پوری خود د صد پاره وای ور مقصد د پاکستان زیات دا وی چې د الله کلام او یو هغه راځي دلته کې مونږ ته په خاصه هوریانه خي دم توبونه او بیا وای کلام تر اغلی دی او دغه تر اغلی دی وای دا سړي دا وای مستامینین دی دا بلار د مستامین دی هغه خود دلته کې تبای خور کړه په حاجی هوریانی خور کړه نو دغه خو دلته کې د مونږ نه سناخ لمونږ ته راکې حتا یسمع کلام الله کلام الله قران دی ښا او دین معلومه شو چې موږ مذهب چې موږ وایو اهل سنت والجماعت القران کلام الله غیر مخلوق قران دا الله کلام دی او مخلوق نه دی نو دا وګوره حتا اسمع کلام الله دا پیراغه او دغه شانتی علما وایي د دین معلومه شو چې د دارالاسلام په کوسو کوسو کلی کلی جمعات جمعات کې به قران ویل کیږي چې دی واو پوه شو کنه چرته پوه شي ثم ابلغه بیا اور سوی دا سړی مأمنه زائد امن خپل تا سرحد دار الاسلام تا بو به دل دار الحرب ته نږدې وای دا پورش ذالک بانهم دا ولی ورته دا امن ملاو شو د دې قران دا اوریدو د پاره په دی وجه باندې بانهم په سبب د دې باندې چې قوم دا کافران یو قوم دی لا يعلمون چې دوی پویږي نه چې پوه شي چې قران ووري چې لک پوه شي دا دې لپاره ته اجازه ملاو شو اوس سوال دا راغی چیرې دی مشرکان سره خو زمون معاهده وا نو لہذا اوس دی مشرکان سره مونږه لا معاهده څنګه ماته کو دی سره خو مونږ جنگ نشو کولای دا معنی اول دی چې مونږ د پلاره کې رکاوټ د جنگ دالې الله وینا معاهده دی ماته کړی دا نو لہذا اوس معاهده برقرار نه ده کیف یکون للمشرکین عهد سرنګ به مشرکان لره وعده عند الله و عند رسوله ال د الله پنیزو د الله د رسول پنیز نشتره معاهده ماته کړی دا خچ معاهده ما تکړه نو ټول سره اوس جنگ کو نه وای الا الذين مگر کسان عاهدتم چې تاسو وسره وعده کړی دا عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام باندې هغه چې نه د ما تکړه هغه مسجد حرام خو کې تاسو معاهده کړی و د بنو زمرا او بنو کنانه سره نو هغه سره معاهده تاسو ما ماتوي فمستقامو لكم نو ترسو پوری چې دوی کلک وي تاسو په مقا تاسو د پاره په موحده باندې فاستقیمو لهم نو تاسو ورته کلک شي په موحده ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی خو خی متقیان خلق کیف و ان یظهروا علیکم اوس هغه علتونه ذکر کړي ما تاسو سوې هغه وجه ذکر کړي چې تاسو وسره ولې جنگ وکړي وجه دادی کیفا سرنګ وی سرنګ وی جنگ سرنګ به جنگ بند شي د کافرو و ان یظهروا علیکم او حال دا چې کدا کافر غالب شي پتا سو باندې نو لا يرقبو فیکم انتظار نه کوي پتا سو کې الا د دوستۍ ولا ذمتا او د موحدی نه موحدی ته ګوري نه رشتہ داری ته ګوري تا چې ته ته ملاو شي وجنی دي تا دې تا دې وجنی نو دا ته کافر سره به څنګه موحده وکي الا دغه وای ال چې کوم د قرابت ابن عباس سی وای صحیح شو مجاهد وای ال څه شه دی ال وی عهد دی او قطاده وی ال الله د الله لغه تم نه ګوري هو تم نه ګوري چې تا پریګ دی ولا ذمت نه د موحد یردونکم اوس څوک به وای چې نه دی خو مونږ ته وای چې را ټلیفون نه راته چې خپل خلک یو خپل کې سره خپل یو الله وی یردونکم خوشاله تاسو بافواهم پخلوق خپل باندې وتابا قلوبهم او انکار کوي زړه دوی تاسو د مینې نه مینې سره نشته ښه واکثرهم فاسقون او اکثر د دوی نه فاسقان بی دین دي اکثر فاسق دي که مشرکان خو ټول بی دین دي نه دلته د فسق نه مراد ناقضین د عهد دي نا ما معاهده به اکثر ماته ټول نه ماته اشتروا بیاات الله سلورم صفات ګو سلورم وجه ګورا جنگ وسره زکاو کوي چې دوی اغستی دي په بدل د آیات د الله تعالی کې سمنن قلیلا مال لګو ستاسو باره کې نه کوي نو چا به دوی سره به ډیره سخت ورانه نو وینه دا د هر مؤمن باره کې دي انتظار نه کوي د هیڅ مؤمن باره کې الا د دوستۍ ولا ذمه نه نه د موحدي و اولایک دا کسان چې هم المعتدون دوی تجاوز کوونکي دي د حدود د موحدینا د شروط د موحدینا اتم دغه دا شو اتم وجه دا شو ځکه سره جنگ وکا چې د مؤمن سړی سره موحده موحده ته نه ګوري او بس وجل کوي معاهده نه سره ماته نو تی وسول نه ماته و انک سوق چرته مات کی دوی د تاسو سره ایمانهم هغه قسمونه خپل من بعد عهدهم پس توادی د دوی نه موا قسمونه مات کل معاهده ما تکړه بل وتعنوا فی دینکم او اعتراضات کوي په دین تاسو کې تعن کوي په دین کې په دین اعتراضونه کوي او دین چې کوم دی وی شریعت به فعل کو پوه شئ نو د طرف ته جنگ نه کې چا طرف کې فقاتلو نو وجنی او فقاتلو نو جنگ کوي ائمه الکفر د امامانو د کفر سره د کفر امامانو دا شان خلقي چې په دین اعتراض کوي وی رجم رجم په قرآن دغه کې شریعت کې شته او کې نشته په دې باندې لا بحث روان سو کاله انهم لا ایمان لهم یقینا دا کسان چې لا ایمان لهم د دوی وفاداری په قسمونو نشته امام شافعی سی وی امام ابو حنیفه سی وی لا ایمان لهم د دوی د سره قسمونه نشته کافر د کافر وسی قسم بسی لعلهم ينتهون دې لپاره چې دوی منشي د دې ماټول د موحدونه الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم اوس نور وجوهات ذکر کړي آیا مؤمنانو ترغیب ال قتال دې تاسو جنگ نه کوي قوما دا قوم سره نكثوا ايمانهم چې مات کړی دي قسمونه خپل بل دغه وګوره وهمو به اخراج الرسول او قصد کړو په وباسلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکینا وهم بدؤکم ادیار لسم صفات دا ده چې دوی ابتدا کړي تاسو سره په جنگ کې اول مره پاول ځل ابتدا د جنگوم دوی کړي دا نو اتخشونهم آیا یریږي تاسو دوی نه فالله نو مې یریږي فالله حق والله تعالی ډیر حقدار دی ان تخشوه چې تاسو دا غنو یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله اوس ترغیب ال القتال د قتال د جنگ شپک فائدې ته ذکر کړي قاتلوهم جنگ کوي د کافر سره څه چل بچي څه فائدې وي يعذبهم الله عذاب کوي بجوی الله تعالی بی ایدیکم تاسو فلاتن باندې مومن ته الله وایې وای دا په خوانو کافر غوندې را ستاز لړ په یقو مستا په لاس عذابو ته لاس خو ځوا نو کته لاس خو ځې خو عذاب دې کم کته لاس نه خو ځې نو بس بیا برته ګرځي بیا در باندې را سوري کینو نو دا وایي یو فائدې دا شو دویم و یخزهم بل الله تعالی بشرمای دوی رسوا کوي دی اے چې کم پکې ذلیل چې جزیه وته نه واخلي نو چې جزیه ته اخلي دا کومه ذلت دی وینصرکم علیهم دریمه فائدہ ر جنگ دا دا چې الله به مدد کوي تاسو علیهم د دوی په خلاف باندې ویشفی سلورم دا دا ویشفی صدور قوم مؤمنین او یقیږي با سینې د مؤمنانو سینې د قوم مؤمنانو د مؤمن سری په زړه یخ شي ختی لا کافر ته مرشي نو دا دغه شان زړه ته یې خو یاره پار سمخه بکیږي زه خو چې کافر وجنم کنه نو زه خو یم چې ته مسلمان شي نو چې وجنم دا خو په کفر باندې مړ کیږي کنه نو دا الله وې ځان دور هم مهربانه کوا و یتوب الله الله به توفیق د توبې ورکړي علامن هغه چاته یشاء او چې رضا یوشي ایت جنگ کوا چې چا کم ایمان وی هغه بزک زما کار دی اوس چا وی چې نه دا جنگ کول خو ډیر به حکمت کار نه دی حکمت عملی کول پکار دی الله وی والله علیم حکیم الله تعالی پو یو حکمتونو والا دی حکمت والا عظیم زما په دې خبره کې حکمت ته جنگ وکا نه دا چې توا چې جنگ نه کولو کې حکمت دی ام حسبت من تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا دا ترغیب الى القتال دی او د براءت سورتون ارتخی ولی جتن دوستای الله وی هو زبا هغه سړی ښکارا کوما چې جهاد کوي او د مسلمانانو نه د الله او رسول نه بغیر بل چا سره دوستی نه کوي په شي دا بخکارا کوم ابل طرف ته بدا ابل شیخ کارا کوي کافر او هغه سړی چې هغه د کفار سره دوستی کوي دا به الله وی ښکارا کوم والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دی پاغه عمل نو چې تاسو کوي دویم مانع سو کوی یاره مونږ دې سره جنگ زکه نه کوو چې دا مشرکان چې دا خو جماعتونه جوړي مکی والا او الته جمعه مسجد حرام بابا دا ولو نو الله وی وو د مسجد حرام په وجه چې پرې نه دی ښا دې جمعه په وجه مو پرېګ دا دې د ګیری په وجه مو پرېګ دا ما کان للمشرکین ندی جایز مشرکان لرا ان یعمرو مساجد الله چې جوړ کی جمعه نه د الله شاهدین علی انفسهم چې په داسې حال کې چې گواہی کوونکې دي په ځانونو خپل باندې بالکفر په کفر سره دې خپل معنی چې زکات لري ما نو دې بس یو جماعت جوړول به سي چې د ماته راځي جماعتونه جوړي دې په دې مپرېګ ده ښا شاهدین علی انفسهم بالکفر نو خدان ته کافر نه وی خدا په ایمان شرک کارونه خو کول کار کنه دغه گواہی شو یا بعد وی ځان ته یهودی نصرانی خو وی کنه دا کفر شو یا نن ځان ته سیکولر او لیبرال او جمهوری خو وی کنه نو چې دا ځان ته وی نو بس ځان ته کافر نه وی کنه دغه سلسله کافر دي اولایک دا کسان چې دي حبطت اعمالهم برباد دي عمل نه دوی ته د د عمل د وجنه او تیار د حق کارونه کوي پوه شوې لہذا دې نه وجنه الله وایي د دې عمل هیڅ فائدہ نشته دی دا عمل برباد دی په کفري نظام کې دی او فی النار هم خالدون او دوی په اور کې همیشه وي همیشه په اور کې دغه پراته وي انما یعمر مساجد الله اوس الله وایي د جمعه ته جوړولو حق چاته دی وګوره انما یعمر یقینا ابادی مساجد الله جمعه د الله تعالی من اغسو امن بالله چې په الله ایمان راوړي ول یوم الاخر پورا درستنه باندې واقام الصلاه دریم ما دغه دریم معنی ده ها دریم معنی ده او هغه دا چې یاره چا به دا وی چې یاره موږ دوی سره جنگ څنګه وکړو دوی خو حاجانو صاحبانو ته وبو ورکي خلکو ته کویان کوي او دا کوي دا کوي دا خبره خلک کوي کنه نو الله وی دا باندې دا په لار کې رکاوټ نه جوړي اجعلتم سقایت الحاج آیا جوړوي تاسو سقایت الحاج غس سکون کی ها سک هغه سکل هغه وبس کول حاجانو ته او عمارت المسجد الحرام او آباد ول د مسجد حرام کمن ک ایمان من پشان د ایمان د هغه چا امن بالله ایمان راوړی په الله باندې ول یوم الاخر پر د اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله دی علی کلمت الله لپاره لا یستوون عند الله ندی برابر پنځ د الله تعالی باندې دا د اغمانی ثانی سره متعلق ما خو تاسو دریم جوړ کدریم نه دی دا د هغه سره متعلق دی ښا چې تاسو د جمعات په وجه دې نه قتلې یا د ابو د حاجام د وجه نه قتلې نو دا د خو په خپل باندې د داسې نه نه برابر الله وې په دې سکو ما پوښي ما ته ایمان پکار دی جهاد پکار دی پوښ کنه دې دې کوي کنه دا کارونه وجاهد لا استون عند الله نه دی برابر په نزد الله باندې والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الله وی ګوره مؤمنانو ته وګوره کسان چې ایمان راوړې هجرت کړې jihad کړې د پاره د اعلان کلمت الله بیا موالهم په مالونو خپلوان فسیم په ځانونو خپل باندې اعظم هغه ډیر لوی دي درجه تن په اعتبار د مرتبه سره عند الله پنځ د الله باندې و اولایک کسان چې هم الفائزون هغه کامیاب دي یبشرهم ربهم زیر ورکه وی طرف دا وی برحمتن پر رحمت سره منو د خپل طرف نه ورضوان پر رضا سره چا به وی یاره مونږ دوی سره څنګه جنگ وکړو دا خو د مونږ خپل وطندار دی خپل قوم مو دی مشرف لار مې پکې رول مې پکې الله وینا دا دې په جهاد په لار کې رکاوټ نشي دا وګورئ یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا آباءکم مجوړوي پلاران خپل وای اخوانکم رونه خپل اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی الايمان کاوی غره کړی کفر په ایمان باندې غره کول د کفر په ایمان دار چې ایمان دعوت ورته ملاو شو دې بیا په کفر ولاړ دی لقد نصرکم الله یقینا مدد کړي والله تعالی تاسو مدد کړي الله تعالی تاسو په مواطن کثیره په ځایونو ډیرو کې و یوم حنین فغورت د حنین باندې اذ حنین غوادی وا د مکی د فتح نه پس نبی صلی الله علیه وسلم هغه طرف روان شو او الته جنگ شروع کړو هغه حوازن قبیله پاغه کې آباد وی نو هغه خلکو سره چې جنگ شروع کړو اذ اعجبتکم کثرتکم پاغه وخت چې اعجبتکم پتاجب کې واچولې تاسو کثرتکم ډیروالی خپل دولس درو صحابه په دا وخت کې نو دوی وی لم نغلب اليوم من قلتنا نن به مونږ ته د کموالی د وجنه دغه ناراضي شکست ناراضي مونږ نن ډیر دی خیره نو الله وی پلم نو چې دغه پکې راغې نو داس چلو چې هغه د حوازن قبيله ډیر جنگي خلکو هغه د غرونو ډیرو ته خته یو نو چې کله دوی منځ ترا لای کمن نیول او په غشو باندې شروع کړه نو دلته صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د غشو په منځ کې راګیر شو صحابه کرام مخ کې تلیو رسول الله ته شاته را منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال چرال رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان د لغه کې حنین کې ولاړو وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب خوشی ز نبی ما دروغجن نیما او ز زوی د عبد المطلب ما او وړاندې روانو خوشی صحابه بیا غي سره داډه چې بیا را مخامخ شو فلم تغنی عنکم نلری نه کړه تاسو نه شیئا اغه ډیر والی هیڅ شی هیڅ مصیبت درنه لری نه کو وضاقت علیکم الارض او تنگ شو پتا سبحان ازمکا بیمار حبت سره د ارتوالی او کلا والی دا غینا کلا او ازمکا او تاسو تر تنگ شو ثم ولیتم بیا تاسو واپس شوی مدبرین شاګردون کی چا طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته او ثم انزل الله بیا راولی گلا الله تعالی سکینته هغه اطمینان د زړونو علی رسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله باندې خو یاره نه وراغلی خو لیکن دا اطمینان د زړه رسول الله باندې غم راغی خپه شو چې مرګ ولې شاته کیږي نو پاغي وجه الله تعالی سکینه پاغم نازل کړه وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جنودا لم تروها او نازل کړي لخر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد د پاره هغه ډلې لم تروها هغه لخر چې تاسو نه لیدي وعذب الذين كفروا عذاب کلا کسان چې کافرانو وذالک جزاء الکافرین او دا بدله د کافرو را ثم يتوب الله بیا تو مهرباني وکړه الله تعالی توفیق توبه ورکړه الله تعالی من بعد ذالک پس د دین علامن هغه چاته یشاو چې را دی وشو صحابو کې چې کم خلق یا اصحابو کې دوه زره کسان چې وکافي وو صحابه نو هغه تلیو جنگ تا بیا هغه ته الله توبې توفیق ورکو پوښ مکی نه تلیو کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ملګرتیا کې نو بیا هغه ته الله توبې توفیق ورکو هغه ایمان راوړو یا دغه شانته حوازن قبیلین بیا رسو توبه وباسه هغه بیا ایمان راوړل نبی صلی الله علیه وسلم ترالل نبی صلی الله علیه وسلم ورته ته وی چې موږ ایمان راوړو توبه وباسو مونږ ته دا دغه را واپس کا نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم غنایم نیولیو نو پاره کې زنانه رو واپس کوم درته او مالونه تقسیم شوی دي پوه شو نو هغه ورته والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنو سلورم مانع وګورا تبوای چې زجو سره جنگ شروع کوم نو اقتصاد تم نقصان رسیږي کنه عیلتن د کموالی د رزق نه عیلتن د فقر نه هغه فقر چې پای کې د خوراک کمی راځي نو هغه ته عیله وای فسوف یغنیکم الله نظر چې غنی به کې به حاجت به کې الله تعالی تاسو من فضله د فضل خپل نه په غنیمت سره ان شاء کې راځي وشي ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی په یو حکمت نو والا دی صحیح شو تر دې پورې دا ولنې باب شو په ولنې باب کې درې قسمه ته مشرکان ذکر کړل صحیح شو او دغه چې کوم دین ورسره دیار لس وجه ذکر کړي د دوی د جنگ کولو او تا چې سلور موانع کم پلار کې رکاوټونه محسوسول چې جنگ نه پکار الله وې دانشته ده جنگ کوا په خپل کار واسه پوښوي نو دای درته درکړو